الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد د جرح او تعدیل متعلق د اهل علم سره ضوابط او قواعد اختصارا او اجمالا موږ راجمع کړي په دې لګو صفحاتو کې ان شاء الله دغه کاپیانې بم تاسو لا ملاو شي مولي سبيو کې نو خپل چې مطالعه کوي دا غینه به مستفید کیږي او کم چې پاغي کې ګران زینې نو دا غي مذاکره به ان شاء الله کو مختصر جرح په فتحي د جیم سره اهل علم وایي چې التاثیر فی الجسد لویل شي التاثیر فی الجسد بالسلاح په اصله باندې په اوس اوس په باندې چې یو شی د بدن سه حصہ زخمی کې نو د دینه تعبیر کوي په جرح سره او بعض اهل علم ذکر کړي چې دا جرحه او جرحه په یو معنا باندې دي او ځنې اهل لغت چې غیله فقها او لغوي لشي په دې کې فرق کوي وای جرح چې کوم په ابدانو کې وینو غي لویل شي او جرح چې کوم په لسان باندې وی غي لویل شي په جبه باندې د سوق زخمی کو څه ضرر او تکلیف دی ورو رسول دا غینه تعبیر په جرح سره کوي او په اوس منا اصلها چاړي چاکو باندې چې سوق زخمی کو نو غي لبیا سوی جرح وای بهر حال زمونږ د لغوي معنو سره کار نشته اصطلاحي معنا د جرح دا د وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته تليين روايته أو تضعيفها أو ردها په اصطلاح د محدثینو کې اصطلاح د اهل علمو کې جرح دی لویل شي چې د یو راوی داسې صفت بیان کې چې هغه صفت د دې تقاضا کوي چې د روایت د ضعیف شي هغه کې د نرمواله راشي یا د روایت دی بالکل مردود شي په تعریف کې درې خبرې شوې تلین لین یلین تلین باب تفعیل مصدر دی دویم تضعیف او دریم رد د تلین معنا د ضعف یسیر معمولی غونتی کمزوری چی وی دغه عبارات د تلیل سری کله چې د جرح او تعدیل د رواتو کتابونه ګوري نو د دینه په کم عبارت سره د تعبیر کوي د یو راوی باره کې چې داسې وویل شي صدوق سیء الحفظ صدوق سیء الحفظ یا داسې وویل شي صدوق یهم د په نفس الامر کې رښتینه خو وهم او خطا به ورله واقع کېده یا داسې وویل شي صدوق تغیر باخره باخر یا باخره یا باخره په دې درې وړو ترتیب سره په دې باندې اهل علم نو تکي لکه رسته به ان شاء الله وضاحت سره بیا ذکر کو نو دا غ عبارات التلین دي دی یو راوی ادنا کمزوري چې ذکر کیږي پس سره ذکر کیږي صدوق سیء الحفظ صدوق یهم او صدوق تغير باخرا چې د نفس الامر کې صدوق خو په اخیری عمر کې بیا د په حافظه کې کمزورتیا راغلی ونه دی له تلین وای دا عبارات د تلین دي د تلین معنا دا ده چې جرح شدید نه ده مثال به څنګه وي امام سهمی رحمت الله علیه د خپل استاد امام دارقطنی نه تپوس کو د یو راوی باره کې عمومي تپوس ته نو کو چې اذا قلت فلان لين ايش تريد به وای ته چې یو راوی باره کې وای چې د لین دی نو ستا مقصد سی نو استاد دارقطی جواب ورکو لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العداله منه ځکه یو راوی باره کې لین و نو مطلب دا دی چې د غور ساقط او متروک الحديث نه دی چې بالکل پرې ده بلکې معمولی غونته جرح پکې ده خو د عدالت دغه مرتبه نه دی په دې سره وزي نه دویمه کلمه په دې تعریف کې تضعیف ذکر شوه د تضعیف برستو مفصل بیان هم راځي خو اهل علم اجمالا د تضعیف درې قسمونه ذکر کوي څو قسمونه یو لویل شي تضعیف مطلق او دویم دی تضعیف مقید او دریم د تضعیف نسبی تضعیف مطلق دی لوي چې دا راوی په هر حال کې کمزور دی دا سی وی فلان ضعیف او تضعیف مقید دا دی چې د دې سره سقید لګی کله دا سی وی چې دا فلانه راوی د فلانی استاد نه حدیث نقل کوي نو بیا ضعیف نه لکه اهل علم وای اسحاق ابن راشد الجزري چې کله د خپل استاد امام زهري نه روایت نقل کوي نو بیا ضعیف نه او د دنه علاوه که د نور چا نه روایت نقل کوي نو بیا روایت صحیح دی د دې اهل علم وجه ذکر کوي چې دنه روایت ولې ضعیف نه ځکه د خپل استاد امام زهري سره ډېر ملاو شوی نه دی په یو سفر کې لغون ته ټیم ور سره ملاو شو نو سفر کې سړی په منډه او تلواري خبره کله پورا اوریدلی کله نی اوریدلی نو کوم روایت چې په دې لغون ته موقع کې دا غنه اوریدلی غیر اعتبار نشته باقی د امام د حدیث صحیح نو دی لویل شي تضعیف مقید بشیخ چې قید د یو شیخ دی ورسره لګول چې صرف پلاني استاد نه روایت نقل کوي د غزوعیف نه او کله مقید وي به بلد لکه د دې مثال له اسماعیل ابن عیاش الحمصي چې کله د غیر اهل بلد نه روایت نقل کوي نو بیا ضعیف نه اسماعیل ابن عیاش مشهور راوی دی په اسانیدو کې راځي چې کله د خپل شام د استادانو نه روایت نقل کین نو هغه روایت قبول دی او که د اهل حجاز نه روایت نقل کین نو روایت نه دی قبول نو دی لویل شي تضعیف مقید ببلد او کله مقید وي بوقت دون وقت د وقت قید ور سره لګیدلی لکه سعید ابن ابي عروبه مشهور راوی دی نو بعد الاختلاط د روایت ضعیف دی د اختلاط شکار شوی اختلاط دا چې حافظه به کمزورې شوه بیا په دې نه پوهیدو چې زما روایت محفوظ کم دي او کم چې زما نه هیر شي هغه کم دي په دې کې ضابط او قانون اهل علم دا ذکر کوي کوم شاګردانو چې قبل الاختلاط د دین روایت نقل کړي هغه ثابت وي او کوم شاګردان چې تنه بعد الاختلاط روایت نقل کوي هغه قبول نه وي لکه د کتابونو نشاندهي بم کو په دې کې بهترین کتاب الکواکب النیرات په هغه راویانو کې چې د اختلاط شکار شوی دي د ابن الکیال رحمت الله علیه دا کتاب منهج دا دی یو راوی ذکر کوي د مختلفینو نه بیا دا غ شاګردان ذکر کوي عموما د اختلاط غ کالم ذکر کوي په فلانی سن کې د اختلاط شکار شوی وو خو فلانی فلانی راوی او شاګرد د دغه روایت قبل الاختلاط نقل کړي او فلانه فلانه راوی چې د دې روایت نقل کوي نو دا بعد الاختلاط دی د دې وجه نه کوم چې منکرین حدیث یو اس شبهات کوي نو دا غي په شبهاتو کې یو دام نه کله د بخاری او د مسلم یو راوی راواخلي در لوو یو ګور د مختلفینو په کتاب کې دی موجود دی مختلف دی حافظه خراب شوی امام بخاری ته روایت نقل کړي نو هغه روایت تو ګور د هغه شاګردانو په سند براغلی چې دا روایت ته قبل الاختلاط نقل کړي وي چې بعد الاختلاط یې روایت بني نو دا سعید ابن ابي عروبه چې د تضعیف مقید په یو وخت سره په 142 هجری کې د اختلاط شکار شو د دین وروسته چې کوم راویان روایت نقل کوي یا بضعیف وي د دین مخکې چې کوم نقل کوي هغه روایت به صحیح وي او کوم راوی چې داغه روایت مردود وي نو دا هغه راوی دی چې داغه باره کې اهل علم دا ویلي ضعیف جدا یا دا ویلي چې متروک دی یا دا سی وی متهم بالکذب دی یا دا سی وی چې کذاب دی یا دا سی وی چې فاحش الغلط دی ډېر غلطیانې به تینه کیدي نو د دې روایت بیا مردود وی دا درې خبرې په تعریف کې ذکر شو چې پراوی باندې دا سی کلام وکړو چې دا کلام د وجه نه د پر روایت کې یا تلین راشي معمولی غونته ضعف دا غي مثالونه مو عبارات مو ذکر کړل یا د د عبارت د د روایت د تضعیف قابل شي د تضعیف هغه اسباب مم ذکر کل رستو و تفصیلا راځیم خو اختصارا مو ذکر کل چې د دې اقسام څه دي مطلق مقید او نسبی تضعیف نسبی مثال مورنه کو تضعیف نسبی دی لویل شي چې د دوو راویانو په خپل منځ کې مقارنه وکړي نو د یو راوی باره کې ضعیف وي په نفس الامر کې ضعیف نه دی خو د دې بل ثقه په مقابله کې د کمزور ویل شي مثال به څنګه امام دارمی وی چې ما د خپل استاد یحیی ابن معین نه تپوسو کو د علاء ابن عبد الرحمن بارکی وای ما له و چې ليس به باس ليس به باس معنا دا ده چې د صدوق د روایت په مرتبه د حسن کې وي سبات پینیش د روایت ته نقل کوي وای بیا ته ما تاسو کو امام دارمی وای د خپل استاد یحیی ابن معین نه هو احب الیک او سعید المقبوری د دې ډېر خوښ دی که سعید المقبوری بل راوی دی هغه ډېر خوښ دی نو امام له سعید اوثق والعلاء ضعيف جواب دار کو چې سعید خو ډېر ثقه دی او علا ضعيف دی نو دلته کې ول ضعيف د سعید په مقابله کې ویل دي دا یې نه ویل چې ضعيف دی اول مخ کې ویل چې ليس به باسن اول چې د تپوسو شو چې ته د علا ابن عبد الرحمن بارکه سوي نو ویلې سبه باس نو بیا ته شاګرد تپوس کوي مقارنه کوي چې د دې ډېر خوخ د سعید المقبوري ډېر خوخ دی وینا سعید خو اوثق دی او علا ضعیف دی نو د ضعیف معنی دلته کې څه ده چې د سعید په مقابله کې ضعیف دی ورنه په واقع او نفس الامر کې ضعیف نه دی بلکې صدوق او حسن الحديث دی په دې باندې به اکتفا وکړو هذا والله تعالی اعلم نن لومبنۍ ورځ او لګ لیټ مم شروع کو